د رفع الیدین دریم حدیث حدیث ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ چې امام شوکانی رحمت الله علیه دیتا دیو حدیث تا یولس احادیث وای لکه ابو حمید ساجر رضی الله تعالی عنہ لس صحابه مخکې دا عمل دا اخود او هغه وی صدقتا نو ګوره د یو کس ویل او د لسو کسو تصدیق نو سو عادی شو یو لسو نو علامه شاکانی رحمت الله علیه دی یو حدیث تا یو لس حدیث وای قالو صدقتا ابو حمید سعدی رضی الله عنه ول روایت قالو صدقت یو حدیث شو بلکې یو لس بچ بیا جواب شو هم د یو لس حدیث جواب شو کنه حدیث یو لس شو نو جواب کېږي هم د یو لس جواب کېږي حالانکه دا یو حدیث د ابو حمید سعدی رضی الله تعالی عنه تخریج د حدیث د حدیث په سنن اربعو کې شته د ابو حمید ساجد رضی الله عنه روایت علامه شوکانی سنن نسی هر کړي سنن نسی کې مشته نسائی کې ابن ماجه کې او ابو داود کې د او ترمذی د نسائی کې څلور ور کې موجود امام بخاری رحمت الله علیه د ابو حمید سعدی ور روایت اولنې حصہ راغسته نو تخریج د حدیث په سنن اربعو کې د عبد الحمید یعنی ابن جعفر اخبرني محمد بن عمرو بن عطا قال سمعت ابا حمید الساعدی فی عشرة من صحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فغلس صحابو کې منهم ابو قتاده د لس وړم ګریناسو قال ابو حمید ابو حمید سعدی وی انا اعلمکم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم زتا سن ډیر پوهایم په مزن به له صلوات والسلام باندې قالو فلما دا ولی په خبر د زنانانو پر لغوانې کته کېدل په کار د ډیر نه پر کو کې کان هاذا استر لهن د زنانو د پر استر دی د نارینو په شان رکو دي زنانه نه کوي لغوانې ټټې دل دی یو نارینه په خر ډیر ټټې شي تر هغه پورې چې د سر اولنې حصہ او د ملا اخرنې حصہ بالکل مستوي شي چې پاسه شي دینو کا خو نه داسې مستوي شي فيرفع يده حتى فلا ينتب راسه ولا من ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يهادي من كبي معتدلا ثم يقول الله أكبر پښو کن در کاتو خودو کنه ثم یسنو ذالک فی بقیت الصلاتی بیا نور مزم دغه شجو کې کوم طریقه چې خودل شوی دا حتا اذا كانت السجده التي فيها التسليم کومه سجده چې هغه کې سلام دی قاعده اخیره ای الته افتراش دینه کې الته د تورکو کې نو یو له ساده شو په قول د امام شفانی رحمت الله علیه لیکن دا یو له ساده شو کې پر د عبد الحمید بن جعفر او هو ضعیف نو اوري یو له ساده ضعیف شو اغه عبد الحمید بن جعفر یو له ساده سره بنازو خو پاسه یو له سکی عبد الحمید بن جعفر واجوي دویمه دویمه وجه دغه روایت عطاف هم کوي نو رجل مبهم مز کې واسطه ذکر کوي دلته ګوره رجل مبهم واسطه نه ذکر کوي او ابل عباس بن سعید مس کې واسطه ذکر کوي لکه روسته روایت را روان دي دلته هغه واسطه نه ذکر شوی پښوی او بل چې په دې روایت کې د د تورک ذکر شو اصل روایت کې تورک نه ذکر کیږي دغه تورک ذکر شوی ده کنه قاعده اخرى کې او رسل را روان روایتونه دي باقي کې تورک نشته بل دا د قالو په یو طریقه کې د نور کې قالو پکې قالو صدقتا نشته دا قالو صدقتا ویل پکار هم نه دی ولی هغه زه ډیر پویم تاسو نه ناغه ته موږ نه څنګه پوي ته موږ نه صحبت کې مخ کې نه ته موږ نه پتابلاره کې مخ کې نه ته زمونږ نه ډېر پوه څنګه یې ته مونږ نه په تابعدارۍ کې مخکې نه یې او ته مونږ نه په صحبت کې مخکې نه یې نو ته مونږ نه ډېر پوه څنګه شوې نو دا قالو په دې یو طریقه کې راغلی نور کې نه راغلی نو دا یو لس کوم ځای شو لس غیر واد پاتې شو لیکن دل لوی خبره روایت کې ده انقطاع امام طحاوی رحمت الله علیه په درې طرق سره په درې قرائن سره روایت کې انقطاع ثابت کړي ورته ابو قتاده محمد بن عمر بن عطاء نو چې د یو سل شلو نه اتیا ته نه منفي کې نو سره پاتې کېږي سلویخ او علی رضی الله تعالی عنہ جنازه یې کړې ده نو ګویا کې د شاګرد پیدائش د استاد د مرګ نه دوه کاله وروسته شو پښوی د شاګرد پیدائش استاد مړو قبر ته تلو دوه کاله وروسته شاګرد پیدا شوی عجیب غونی کار شو نن دا خبر رااله دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په زور په زور لګي کې دې شي دا دا عمر دا اتیا کال نه پنځه اتیا نو چې دا څنګه منفي کینو 35 تن منفي بشي کې دې شي نو کې دې چې باندې څنګه ثابتې حالانکه ټول مشهور قول چې 120 عمر کې دا اسی کې 120 کې وفات ته علي رضی الله تعالی عنہ په خپل جنازه کړی پښوی او او اتیا کال عمر کې وفات دی نو چې اتیا کال عمر د 120 لري کې نو سلیخ پاتې کیږي نه کې دې چې پنځه کم سلیخ نو په زور کې دې چې امام طحاوی رحمت الله علیه مان رسال کې وګورئ البته درې بهتر قران ذکر کړي چې بالکل یقان ده ثابت حدیث کې انقطاع ده بس دا یو لس روایتونه حال دغه شو راوی پکې ضعیف هم دی واچتو کې خبروم دا استراب هم دا او ور سره دا رکعتین بعد رفع الیدین ده کنه ده قاعدین بعد هم رفع الیدین هغه غیر مقلدین د قاعدین بعد رفع الیدین قائل نه دي اول کې واسطه د عباس دا سوزونه پکې نه دي موجود او لوی خبره د امام طحاوی چې روایت کې د انقطاع او انقطاع امام طحاوی رحمت الله علیه په درې قران باندې ثابت کړی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن أبي حبيب دواړه خپې یو طرف باندې وباسه په یمین باندې دواړه خپې وباسه په اړولې طرف باندې ایا یو خپه د اړولې خپې د باندې او د پتون لاندې کېږي د تور ګڼ طریقې دي یو دا جی قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب عن الله بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي يزيد بن ابي حبيب محمد بن عمرو بن حلحلة محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا اول پکې توارب ذکر او سترغ کې توارب ذکر نشته دی او سترغ کې رفع الیدین بعد القعدتین الو خبره انقطاع ابي قال حدثنا خالد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمر ابن عمر بزن عليهما گویا کې دا زنګون دا څنګه ولې ووتر یته لاسونه د بیر تکړه فتجاف عن جنبه اړخن نه بیر ته کړه ورغم سجد فهم كان فوجب تونا عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سال ګر ودي لیکنه عباس بن سال رجل مبهم او عباس بن سال اول تیر شو او دیم روایت د وائل رضی الله عنه او دریم روایت د ابو حمید سعدی رضی الله عنه چې امام شوکانی رحمت الله علیه د تا یو لسر حدیث ویلو نو دا درې حدیث شو د یو لسری بس دا یو حدیث قالو یو روایت کې دی یو طرق کې ټولو کې نه دی او بل دا د قالو پکاروم نه ځکه صحابه ولې ته موږ نه ډېر خو نه پتا بيدار کی ته موږ نه د ثابت چې مخ نه ته موږ نه ډېر خبر څنګه پوي نو دا حدیث یو دی لیکن یو راوی پکې ضعیف او دیمه رجل مبهم واسطه ده د عباس لسال واسطه ده او لوی خبره امام طحاوی چې روایت کې څه ده د انقطاع دی دا تری حدیث حدیث د عبد الله د عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث د وائل رضی الله عنه حدیث د ابو حمید ساجد رضی الله عنه